افقلوا مما رزقكم الله دا او تدی دا نه پس بل باب شروع کیږي اوس پوری تاسو ته رد کول په شرک اعتقادي باندې خیال مو اوس د درت کوي په شرک فعلی باندې نو په شرک فعلی باندې فکلوا مما رزقکم الله د دې دا نه اول په شرک فعلی باندې رد کوي او دا رد کوم د تحلیل او تحریم چې حلال محرم وي او حرام محلال وي او د بل چا د پاره سم کوي نظر مکوي دا رته کوي نو دغه بتر یو سل او اتلسم آیات پورې پای کې به ترغیب توبه طرف ته ومي دا غي نورستو به بیا ترغیب توبه طرف ته ور کوي بیا دا غي نورستو دلیل نقلی پیش کوي د چا د ابراهیم علی السلام او د ابراهیم علی السلام بلس ها حالات ذکر کی پنځه به صفات اختیاری وي او پنځه به حالات وي چې هغه په روان شي داغه دین په دغه کراونی شي او داغه نه پس بیا آداب د دعوت چې کوم دی هغه ته بیانې په اخر کې نه په دې طرز باندې به صورت ختم شي ګورې وتا فقلوا مما رزقکم الله نو خوري تاسو داغه نه چې الله درکړي دي حلالا حلال طیبا پاکو اے خورئی نو مارته بار بار ویلی دي حلال وګڼي دانا چې کنه خامخا دي ته اخري خوري کو کني خوري خودم ری اوخرا چې حلال شي یو شی چې الله حلال کړی دی هغه حرام وای نه دي ته شرک فعلی وای دا شرک فعلی باندې رد کړي واشکرو نعمت الله او شکر ادا کړئ د نعمتونو د الله تعالی ان کنتم کسریتا تو یا او خاطر الله تعبدون عبادت کوونکې ها اوس الله چې بس ټول چیز نه خورو وای نه څه چیز نه حرام دي کم سیزونه حرام دي نو هغه سلور سیزونه ته خی چې هغه په ټولو دینونو کې حرام ټولو دینونو کې هغه ته اصول د محرمات وي هغه ټولو دینونو کې په يهودیت نصرانیت او اسلام ټولو کې په نور ته سره اضافي اضافي بیا راځي خو سلور چې کم دي هغه ټولو باندې حرام دي هغه یو دادي انما حرم علیکم المیتۃ یقینا الله تعالی حرام کړی په تاسو باندې مردارا تفصیل تیر شوی دی اوس بیا نه کومه ودما وینا ولحم الخنزیر او وخد خنزیر وما اهل لغیر الله به او هغه چې आवाज کړي شوی پاغي باندې لغیر الله د پاره د نږدې کېدو د غیر الله ها لغیر الله لتقرب غیر الله به پاغي باندې نو هغه هغه چې دا حرام دي دا سلور چې نه حرام شو اوس فمن استر هغه څوک چې مجبور کړي شو غیر باغ په داسې حال کې چې نوی دې زیاته خورونکې پوه شوي ولا عاد غیر باغ نوی سوی مزي اخستون کې چې مزي پیاخلی دا تر افات یو شی غیر جرم کی الله به جرم ګرځولې ته وای دا جرم نه دی الله به غیر جرم ګرځولې ته به جرم ګرځي دا کارونه مکوي ولا تقولوا موائی تاسو لما اغسزون تا تصفوال سن لما فبارد لام شانیه دی نو فبارد اغسزونو کې تصفوال سن ته کومل کاذب چې بیان یې دې بس تاسو دروغ هاذا حلال دا یو حلال دی وهذا حرام او دا حرام دی دا څه کوي لتفتروا علی الله الكذب دا خو څه کار دی نتیجه دا دا عاقبت دا دی چې تړی تاسو په الله باندې دروغ دا خو په الله دروغ وتړل الله نه له حرام کړی تا حرام کو الله نه له حلال کړی تا حلال کو ان الذين يكننا كسان يفترون چې تړی علی الله په الله باندې الكذب دروغ لا يفلحون غو نه کامیابی متاع قلیل سامان لګ دې د دنیا اے دا د دنیا مال دا لګ ته مکه او پکې دال ځان نه پکې خدای مې جوړوا ولهم عذاب الیم او خاص دوی د پر عذاب دردون کړي وعلى الذين هادو اوس په دې خبره باندې دوی اعتراض وکړ چې ته مونږ توا چې نه دا سلور سیدنه صرف حرام کو مخکینو دینونو کې نو په يهوديانو باندې چې هغه دغه حرامو هغه اوخت حرامو دارنګ پاوی باندې چې هغه واز د حرامو دا په حرام نو نو الله وی وعلى الذين هادو پاکستانو چې يهوديان دي حرمنا من حرام کړیو ما هغه سيزونه قصصنا عليك من قبل چې بیان کړل د دینه مخکې مون پتا باندې اے مخکې بیان کړل کنه سورته انعام کې چې هغه په حرام کړیو خود صد وجنه می حرام کړیو هغه ته تحریم بغي وی هغه دوی بغاوت کړو د دوی د بغاوت په سزا کې مې په حرام کړ اصلي حرام هغه نو خو لیکن د دوی د بغاوت په سزا کې مې حرام کړ دوستو پسې ده کوي و ما ظلمناهم هغه حرمنا ما قصصنا عليك من قبل من قبل کم دي سورته انعام یو سل شپږ سل بیا آیات کې کوم بیان شي سورته نساء یو سل شپږ کې حضرت نساء رضی سورته نرست نازل دي سورته انعام مراد دي یو سل شپږ سل ویخت د کم بیان شوی دی هغه و ما ظلمناهم او مونږه ظلم نو کړی په دوی باندې ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن و دوی په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکي اوس الله وی دوی په خپل ځان په خپل ظلم کړو ته تحریم د الله حلال محرام وا د الله حرام محلال وا کړي دی را د توبه وباسه ثم ان ربک نو بیا یقینا رستا للذین کسان تعمل السوء چې عمل کوي د بدو بجهالت فنا پوی سرا نا پوی دار چې بس ته عمل کوي بد دغه نا پوی د دغه ته نا پوی دانه چې کني دا یو سړی پوی دی وغو کو هغه ته معافی نه کیږي هغه تم معافی کیږي چې توبه وباسي خو چې دا ټول عمل ما تاسو ته ویلو اوس دا غي نه پس ما تاسو ته وی درته ویلې شرک اعتقادي رکړو کنه سمرا دلایل سره شپږیش دلایل ها شپږیش دلایل چې دا صورت د سر نه شروع کې کنه عقلي دلایل چې ته وی وی وی چې ګوره مکه وی شرک مکه وی دا خبره غلطه ده چې لو شاء الله ما عبدنا من دوني من شي په دې دلیل ولا رکړو دا شپږیش دلایل ټول په دې وی دا غرانګه په کثیر زواجر په پیش کړ چې ګوره دا خبره غلطه چې الله مونږ ته شرک جائز کړی او دا خبره غلطه ده چې الله مونږ ته اختیار راکړی چې څه حرام وي حرام کې څه حلال وي حلال کې نه نه دا غلطه خبره ده اوس د توي راچخه مشرک اعتقادي کوا مشرک فعلی کوا د ابراهیمی ملت تابع شه هغه کې نه شرک اعتقادي او نه پکې څه نه پکې شرک فعلی او هغه ملت را واخله هغه پس روان کړ د ابراهيم عليه السلام تابعداري طرف ته سره دعوت ته او داغه لس حالات څه کوي ذکر کوي ها نو پنځه صفات دي او پنځه سدي هغه احوال دي پنځه داغه په اختیار کې پنځه د الله تر طرف نه ان ابراهيم یقینا ابراهيم عليه السلام چې کان امتن ابراهيم عليه السلام امته نو امت خړلې تا وي نو د امت معنی مې راته کړې پرون مې امانه تیر سره زماني په معنی سره سوره معنی مې ته قران کې راځي واته معنی دا ګور ما تاسو ته مې راوستو په کار راځي سوره بقره کې تاسو ته یو یو لفظ سو سو معنی قران کې راو باسم دا قران چې په تاسو ما اړو لراړو دا څه نو یې کې فائدہ اوس دا اوس په کار راځي دلته کې امت ما تاسو ته په معنی د امام سره راځي یاد کې راځي کنه امت په معنی د امام فی الدین سره نو دلته په معنا د امام سره دی یقینا هو ابراهیم علی السلام امتا اماما فی الدین هغه امام په دین کې بقره کې تیر شو کنه ها انی جاعلک للناس اماما مونږه تا خلق د پاره سګرځو امام ګرځو مقتدا او پیشوا قانتا لله دویم صفت دا ده تابعدار او خاص د الله اے د بل چانا تا اطاعت د الله کولو درین صفت وګوره حنیفا او څه شی او حنیف ما الن عن الباطل الى الحق نو بس اسانه معنی مې تکړه پښتو کې حنیفن کلک په توحید باندې کلک په توحید باندې سلورم صفته وګورا ولم یک من المشرکین او نو دا ابراهیم علی السلام د مشرکانو نه ابراهیم علی السلام مشرک نو پینځم صفت یو ګورا شاکر لانعمه شکر ادا کون کې او د نعمتونو د الله نو تم دا د دې صورت کې څومره نعمتونه ذکر شو پر دې شکر ادا کړه صحیح شو دا پینځه ذکر کړل کنه چې دا پینځه ذکر کړل اوس پینځه حالات چې الله وسره بیا څه کړی نو هغه ته وګوره اتباع غورا کړي والله تعالی دا ابراهیم علی السلام غورا کړو اجتباع او استفاده ابراهیم علی السلام که خیال کې مرادی ما تاسو سورته ال عمران کې ذکر کړی و دته طریقې د دعوت لارې د دعوت یو تقولې وي څنګه د پلار سره بحث وکړو څنګه د قوم سره بحث وکړو څنګه د بادشاہ سره بحث وکړو داو ثم اوحینا الیک نو بیا مونږ وحی وکړه تا ته بیا مو تا ته وحی وکړه ان تبع ملت ابراهیم اے دای بل صفات شو بل صفات بل حالت دا شو چې تا ته حکم پات شو ها واتیناه ولنا نه واتیناه فی الدنیا حسنتا او ور کړو موږ دته په دنیا په دنیا کې حسنتا خیسته حالت خیسته حالت سو هغه د په دنیا کې مولا خیسته حالت ور کړو د په اولاد کې سره پیغمبران پیغمبران د دنه ورستو د دنه مخ کې دغه سو پیغمبران تیر دي او باقی ټول پیغمبران بیا د په اولاد کې یا بنی اسرائیل کې یا بنی اسماعیل کې خانو دا شو و انه فی الاخرته او یقینا دا ابراهیم علیہ السلام په اخرت کې لمن الصالحین خامخا د ډلې د صالحانو نه دی دا بل ثم اوحینا الیک دا راشه بل حالت وګورا ثم اوحینا الیکا نو بیا مونږ وحی وکړتا تا ان تبع ملت ابراهیم چې تابع شته د ملت ابراهیمی د دین د ابراهیم علی السلام نو دا بل حالت شو چې تم په دې باندې ماموري چې ته د چاته بيداری کوو د ملت ابراهيم دای بل شو بل څه شو وما کان من المشرکا ابراهيم حنيفا چکلا کو په توحید باندې نو بل حالت شو وما کان من المشرکین او نو دا ابراهيم عليه السلام من المشرکین د مشرکانو نه نو تر دې پوری د ابراهيمي ملت لس وجه ته ذکر کړ چې ګوره دا غته بيداری وکا پای کې د شرک بوی نو نه د اعتقادي او نه د فعلی اوس چې دا نو نو دوی سوال وکړو وی ته څنګه په ملت ابراهیمی باندې نبی علیہ السلام ته وی ته په ملت ابراهیمی نه ولی وی ځکه په ملت ابراهیمی کې د تعظیم ورځ د هفته ورځ وا صحیح شو او ته کوم دې نو ته د تعظیم ورځ سره جمعه ورځ سره جمعه ورځ الله دا غي جواب کوي جنا انما جعل السبت یقینا مقرر شوی او خالی هفته ورځ علی الذین پاکستان باندې اختلافو فيه چې هغه اختلاف کړو په ورځ د تعظیم کې او دا د هفته ورځ ته مقرر شوی و دا د تعظیم د پاره هغه تاسو نه ورکړل شوی دا خو په هغه یو قسم ته اختلاف وکړو څنګه الله تعالی ورته وی او يهوديانو تاسو خوخه ده زما د تر جمعې ورځ خوخه ده تاسو خوخه ده کوم ورځ تاسو غواړئ چې پای کې د الله عبادت وکړئ نو دوی وی الله کوي وی الله د جمعې ورځ یادې وی زمونږ د هفته ورځ خوخه دا سه بدبخت او کله الله خوخه نه دا کوله نو چې الله سره په کې اختلاف وکړو نو الله وی ما په دا ورځ را مقرر کړه د دې وجه نه چې جمعې ورځ افضل ده نو دوی ما سره اختلاف کوي دوی ځاب ځل نه ورته دوی له افضل نه ورکوم افضل نه محروم کړل یو جیم نمبر دا چې په دوی باندې په دې ورځ کې بیا ډیره سخت شوه مونږ او تاسو د جمعې ورځ دومره سخت نه لکنه چې دغه نه شوی اذان نه شوی نو کوا تجارت کوا چې اذان او تجارت حرام شو دا غي نه پس چې مونږ وکړو نو بیا د اجازه شو پیدا قضیت صلات پن تشرو فی الارض وابتغوا من فضل الله زي مکه کې خوارشي د الله فضل غواړي نو دا بیا ته اجازه شو خو لیکن په دوی دومره سخت شو چې په دې ټوله ورځ کې به تاسو څه کوئ د دنیا کار باندې کوئ ځکه چې دوی داسې اختلاف ته الله سره وکړ نو الله وایي په ملت ابراهیمی کې د هفتې ورځ نه وو د هفتې ورځ چې وا هغه روز ته د موسی علی السلام نه هم پس په يهوديانو کې وا پس کې وا په يهوديانو کې موسی علی السلام په دور کې پیراله او هغه د هغه د اختلاف توجه نه راغلی وا نو تاسو ملت ابراهیمی دانه د ملت ابراهیمی د جمعې ورځ ده انما جعل السبت یقینا مقرر شو د هفته ورځ علی الذین پاکستان باندې اختلافو فی چې اختلاف کړو په دغه ورځ کې و ان ربک لا یحکم او یقینا رب تا فیصله کوي بینهم فیصله به کوي په میان د دوی کې یوم القیامت په ورځ د قیامت کې فیما پاغه کې قانون چودې فی پای کې اختلافون اختلاف کوي کی دوی په دغه ورځ کې اختلاف کړو والله ما تبراشی د بوله د اختلاف فیصله کوم دا په آخرت کې فیصله کیږي اوس لس آداب د دعوت چې ته دغه وکا تا خدغه عقیده خپل برابر شو کنه صورت نحل دی یو بیا د عقیده برابر نشي نو بیا بغیر دی ایمان ایم خبر اورته دی چې په صورت نحل وای صورت انعام وای او بیا د عقیده برابر نشي نو بیا بغیر دی ایمان ایم ځکه دومره په وضاحت سره دلایل په تیر شو تیر شو تیر شو اته وای چې پرې نه په دې نه د پلان نه پلار وکړ اوس چې نه دی په دې لار نه غټ دی ایمان وای خو چې اوس دا چې مالی چې نه دی ایمان نو راشه بل تیم دعوت وکړو خو په کلک باندې پوه شو کنه چې د سورته نحل نه پس دعوت نه چلے نو بیا وغټ دی غیرت دی پوه شو کنه بیا به دعوت هم چلے نو د توي راس دعوت چلاوا او دعو الی سبیل ربک نو دعوت کوا بلنه کوا الی سبیل ربک لار در خپلتا بالحکمت په حکمت سره حکمت څه شی دی بالدلائل المحکمه الثابته من القران فاغه دلائل سره چې محکم دي او ثابت دي د قران هغه دلائل الحکمه اتقان العلم حکمت څه شی دی غفوق علم ته وای نو فاغه دلائل سره بیانوا د حکمت دا معنی ونه کی چې نه زه به دغه نه کومه د چا مخه ته به دغه د منکر رد نه کوم ځکه دا د حکمت خلاف ده حکمت دا خلاف هم ده ډیر خلک حکمت او مصلحت دی ته وایي چې زه بچ شم بس زه ژوندې پاتې شم دا ویلو حکمت کړو پوه شو غټ حکمت داوی دا الله دین نه تباشي خو د دار دې دې ژوند دې پاتې شو بس دا غټ حکمت نه دا حکمت مکوا حکمت په محکم دلایل سره خبره کوا پوښوي واضح خبره کوا والموعظه الحسنه دوی مګورا او دعوت کوا الموعظه الحسنه پاغه وعظ خسته سره نو حکمت کې دلایل رالل دلایل دی عقلی نقلی وحی ټول فکر رالل کله به دفاع راځي کنه یار پتا بسو کې اعتراض کوي نو چې اعتراض در باندې وکړي بس چل کې وجادلهم او جګړه کوا یعنی جواب ور کوا بلتی پاغه طریقې سره هي احسن چې هغه خسته خسته طریقې سره جواب دادې چې خخ کله په دلایل سره جواب ورکا خو جواب داسې نه چې پتا چا اعتراض وکړ ته زیاړ او کنزل او بد او رد شروع کې دا مکو دا احسن طریقه نه ده ان ربک یقینا رب سات دی هو علم او خپو یده بمن پاغه چا باندې ضل عن سبیله چې گمراه شي دلار د الله تعالی نه او هو اعلم او الله تعالی خپو یده بالمهتدین په هدایت مندون کو خلق باندې و ان عاقبتم فعاقبوا بل ادب در تخی یلکا چا دعوت چلولو او چا در ناکاکی سے پیړو چې تکړه یو سړک درکو وی نه منم در سره نو ته څه چل کې د دعوت په موقع کې دا طریقه کوا خوش یو جهاد در جهاد میدان جدا دی دعوت کې بدا کې و ان عاقبتم کتا تو بدلا اخلی نو فعاقبو بدلا اخلی بمثل ما عوقبتم به فاغه عمره په برابر د اغا چې څومره تکلیف تاسو درکړې شوی دی اے تاسو څومره تکلیف درکړو بداغه مطابق دانه زیاتې وو خوش خو دعوت کی جهاد کې بیا دا نشته جهاد کې بیا پوره چلول دی ټوپک ته هغه کې بیا دا قصې نه ولا ان صبرتم بل بل دب تخی کتا صبر وکړو له هو خیر للصابرین نو دا بهتر دی د پاره د صبر کوونکو دا صبر وکړه بس پرې دا خیر دی دا الله په لار کې وراله وشوا دا کیسه دا واصبر بل ادب وګوره قائد ته وای دا خو تاسو ته وی دا چې کم د قائد تابعداري نو هغه ته وای ټولو ته مونږ او تاسو ټولو ته چیرې تاسو ته که چاته پیړه درکړه نو که بدله اخلي خو وای اخلي خو برابر واخله او صبر پکې بهتر دی خو قائد ته وای چې کم هغه مخ کې داعی وي هغه ته وای ته صبر کوي وره فواصبر او تسکلک شا خو چې صبر کوا ما صبر وما صبرک الا بالله او نه دې صبر ستا مگر بالله په الله باندې دې په الله باندې دې انداوی جزاء به الله درکې یو مان دوی ماردار ته تعالی کلکی دل چې دا بالله بتوفیق الله دا الله په توفیق باندې دي که الله توفیق د سرنو دوار بیا داس نه دي تو وا چیرې ما خو دومره قرباني کړې دي دا سره د الله مدد ولا تحزن علیهم بل دا ور غم جن کیږه ما په دوی باندې اے دعوت کو چلاوا فعال ته او سره کافرو تاو ته دعوت ورکړ او کومړ چې مړ چې دلته کې تر اله او خپای چې یاره دا خلار د دنیا نه کافر او مان به تپوس کیږي الله وینا مړ ولا تحزن علیهم مغم جن کیږي په لباس تر دا ما جهنم لپاره کړو ولا تکو فی ضیق مما یمکرون بل دا دے مکه گت پتنګی کی مما دا اغنه یمکرون چې دوی کوم چلونه کوي اے دوی به چلونه مکرونه جوړی خلک بتا ته راپورټ راوي هغه دا کې ستا خلاف داسې منصوبه روانه ده جرګه روانه ده الله و الا تکو فی ضیق پدې مت زړه متنګا پرې دا کوي هغه به دا غي خپل کاری بل څه ان الله مع الذین اتقوا یقینا الله تعالی دا کسان سره چې تقوا کوي دا غوی د الله مدد دا چا سره نو ته تقوا کوه بل ادب دا شو بل دا شو والذین هم محسنون او هغه کسان چې احسان کوي هغه سره الله دی محسنون احسان څه مطلب عبادت الله کوي په سنت او عمل کوي په توحید باندې چلیږي بس دا سره دایره آداب بیان کړ په اخر کې لس آداب د دعوت چې په دې باندې چلیږي سورته نحل په دې ځای باندې ختم شو مشتمل په وو بابونو باندې صحیح شو په سورته نحل کې وسو نو په نحل کې دغه مشتمل په سو بابونو په وو بابونو باندې واو نو دا وو بابونو سورته ختم شو پکې درته تفصیلی ډیر دلایل ذکر کړل او په انواع باندې شپږ دلایل ذکر کړل نو یو خو امتیاز دار دین نمبر خبره دا تنویع الدلائل په نوع نوع ځان ځان ته دلایل د قسمونه قسمونه راوړل دریم نمبر چې کوم دنو کثیر الزواجر صورت ګور ډیر زجرونه پکې څلورم نمبر پکې دا دی مثالونه پکې ورکل خاد مشرک او د مؤمن او دا رنګ د شرک او د توحید دا غي مثالونه ورکل بل په صورت کې چې کوم د ابراهيم عليه السلام د ملت اتباع او دا غلط حالات هغه ته ذکر کړل نو دا په صورت کې هغه امتیازات او خصوصیات دغه شو صحیح شو حاصل د صورت هم دا لا اله الا الله